بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ نبأ دیرشم سپارا اخیری الله دې توفیق راکړي چې دام سره ورسو نبا کې تفصیل د یو منفصل کې او غلط سيزونه چې دنیا کې شریکو دا به ختم شي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په امداد د نوم د الله چې مهربان عام دې مهربان خاص او قال او قال ثوابا الله زمون ګناهونه معاف کی ذالک الیوم الحق دا دا ورځ رښتیا ځکه هر انسان له بداغه په نسبت هغه له اختیار د شفارس ملاوي چې ته د دریو کسانو شفارس کوا ته د سلو کسانو شفارس کوا ته د زرو کسانو شفارس کوا ته د مخ کې به کسان چې دی به ګوري چې کم کم کسانو شفارس وکما یوم ينظر المرء پاول چې ګوري به انسان هغه عمل تا چې مخکې لګلی یا دا او دا لاسونو دا ويقول الكافر وای کافر یا لیتنی كنت ترابا ها افسوس وې ز خاوري دو مقصد دی خاورې چې د سن نه پیدا نه وي ځکه انسان د خاورو پیدا دی یا چې کا چې وې د خاورې چې قبر کې پروت وي او راپورته شوی د خاورو نه نه وي بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ نازعات نازعات کې اثبات د قیامت او د یو متمرد سرکش حالت بیانې چې دنیا کې نیولیو لوی لوی متمردین دنیا کې دي چې الله ونی ور پکړې کړه نو الله وې دا دلیل له پدې چې التبم نسما لوی سرکش نو فدول مې معنا بخښې کېدونکي د یو بل نه فالسابقات سبقا شاید دي هغه فرشتې مخکې کېدونکي په تول کې د یو بل نه په مخکې کېدلو سره نیکو اعمالو ته د یو بل نه به مخکې کېږي دا نه چې د یو بل نه به وروسته کېږي درس نه لیکل ته وګوره ما ته مې ته ګوره ډېر زرونه با په دا ورځ کې واجفتن یریدن کی وی دا الله د عذابونو نه یره خو به یې کنه یاره سبا کېږي خدا وګوره د بادشاہانو سره سبا یره چې د عہدې نه معذول کړو خدا صبر سره کوي پارسي کار ته هم بوزيو که صبر سره کوي فنادا نو اواز یو که په خلکو کې وی وی انا ربکم الاعلى زرف تاسو مې اوچت رب ما ننم خلق د فرعون هغه داوی کې زدا سي مودا سي ما والله به زدا سي په سر تباہ او برباد کی لکه څنګه چې فرعون تباہ کو الله دې تباہ کی اے عظیم شان عبرت نه دی حکومت ختم شو سوره منډیټو سوره ادارې مضبوطی او قوي وي چان آرس ختم سو کش نشي کولی چې جلود د شو کړي اړیو ملامت ده دا ځکه نشه او وای ما په سبب ورسره دا لوی غوبل به پروګرام نه بالکل سال شو اس خپل نشو دا سی کرش دی الله ها ان فی ذالک الله صبر کوي کوي کوي خو چې په خپل غوسه جوش کې راشي کنه بیا ګور یا ساتي ان دا ټول ته چیلنج دی یواځ هغه ته نو دا دا چې چا فیصله وکړه هغه تم چیلنج دی ها چې ستا بارکم دا څه کول شم الله وي تاسو نو خلق لا د ظالم سوم ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشا یقینا پدې کې ساز مشان عبرت دې د فردا چا چې مخه کارو پر کارو هو ته ځان ته وګوره کنه حدیث کې راځي نبی عليه السلام وي مگر دا په دوه کسانو باندې امیر ځکه والی او قاضي فیصله نشي کولای خماسي فیصله وکړه هغه په کورو حضرت عمر هغه يهودي په سبانه وا په کورو باندې دا څه پته ده چې ما سي فیصله وکړه دا کورو باندې هوا د وجه د سنا خوشتبیتین وې زما د دین اندازه اولګولا چې په تورات کې الله مونږ ته ویلو چې کم یو حاکم سي فیصله کوي نو دا غي په خيوګه او په غسوګه فرشتي ناشتي چې کله هغه سي فیصله کوي نو هغه فرشتي دا هغه سي فیصله تایید او توفیق هغه تور کوي چې هغه دغه فیصله خامخا وکړه دغه څه وکړه استاد فیصله دا ځکه سي فیصله فرشتو توفیق هغه پوه شئ ها ها الکه دا هو متاع لکم د پاره د فیدې ساس ول نام کوم د پاره ډنګرو تاسو فایزا جاءت الطامه الكبرى کدا چې راشي هغه چې غلویا ا مصیبت لوی نو یوم قدار پن باخ انسان ما دا غچ د کوشش کړي الله او ښکارا بکړي شي جهنم د پاره دا غچا چې اخیره ساتو جهنم اچا سود چې سرکشي کړي وا وا اصل حیات دنیا او غره کړي ژوند د دنیا ان الجحیم هی الموابشک جهنم دا زید استوګ نه داغه دي اچا سود خاف مقام ربي چې یې د پېښې د خپل ربنا ونهى النفس عن الهوى او ځان او بچي خپل نفس د خواهش نه الا ربک خاص رب تا ته منتها انتها د مخلوق دا قیامت انما انت بشکت يرون کیا چر چې یریږي د دینا ک انم گویا کتب وی دی پاول چې ویني دی قیامت لره الله می یلبسو دی وهنو تر کړي الله عشیتن او زها مگر یو ماسوتن او زها یا یو ساخت وما علیکا نشته په تابانه سبو الله یزکا چې دې ځان نه پاکي یعنی اغا قریش لولوی خلق راغلو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وفدونو کې د څه خبرو کولو د پاره او بل غالت یو لون صحابي راغی نبی علیہ السلام دا غي سره خبرې کولې آ سوچ راغې غتا آ سوچ راغې ذکر آ سوچ را چا چې خو غشنو یاد دي دي را آباد بس نخره کوي ټوکې کوي مسخره کوي او دا داسې دی داسې دی الله دې داسې کا او تاسو یو فیز مکرمه پاسای په عزت مندو کې مرفوعه نوچته متطهره پاکي بي ايدي سفرتن پاغه لاسونو د فرشتو کرام عزت مند بررانی کو کاری قتل الانسان ما اکفره رات کړي چې انسان ساج مشان کفر کو دو من ای شی د کم یو شینا پیدا کړي د الله من قدن ساس کې دوه بونه خلق پیدا کړي د الله فقط درون به دا د کړي غلا ثم سبیل یسرو بیا لار دراوته دوا سان کړي غترام رور نه بتیخ تکي چې بېماني کړي و دنیا کې دا غرور سره و امي او تیخ تبکې د خپل مورنا و ابيه او د خپل پلان نن مېندې او پلانان هم ګورې سي نه دی باندې خپل یو کس غریب را شاله و چې څنګه دې دا وي مور او پلان د کول نه وکړم د قصد دوخ په دوه لاسو و صاحبتي ها درس د صحابه سره اډه کې خدای ته بیا زماره سوس کې دا ثم الظلم او دوره په مایلو دوره نه په سرته پته په دمه کې خبرې کوي بیا وصاحبتي او ته طبقه سره د خپل خزینه ابل واده وشو کس خبره کول خزه او خاون سار چې شو خاون په کمره کې مړ پروت او خزه ټیکو وي چل په دې خزه کې نو ګوره یو شپه کې اخ ال خزاوله کې اوسره مړ تاسو خزاوله مکه نه کې د خاور د حالت ته و بنيه او د خپل زوینا لکل امرین د پاره د هر یو سړي د دینا یو میدن پدارس کې یو حالت وي چې بے پروا کړی وي دلرا وجوه ډیر مخونه با پدارس کې مسفرا سورت تکویر سورت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت تکویر کې اثبات د قیامت د دولس حالتونه شپږ په فنا د عالم ذکر کې شپږ چې کلا قیامت قائم شي شروع کوم په امداد د نوم د الله چې مهربان عام دی مهربان خاص اذا الشمس کوورت و اذا النجوم انكدرت کلا چې نور ولکلی شي یا کلا چې نور ولکلی شي یا کلا چې د نور هغه رڼا راغونډ شي د اطرافو د جهان نه وای زن نجوم کدرت او کلا چې ستوري خړشي وایزل او دا زونه راغلی اوس قیمتي سرمایا علما دي هغه خلکو معطل کړ بیکار خپل خدا ته خلک فائدې حاصلې نه ته خلک قران او سنت زکې خلک په سره دی باندې وای دا لګي قیمتي مالونه قیمتي سيزونه هغه خلک معطل کې بیزې لګي په دني نه لګي نه دی داسې کار څنګه چې د مخلوق ګمان دی شاید کوم زه هغه سورې پټلونکې الجوار سیدتلونکې الکل نسی پټی دونکې په خپل مقاماتو کې واللیل اذا عسعس شاید د شپه کله چې پشاشي والصبح او شاید د سبا اذا تنفس کله چې روحانتیاو کې کله چې ساوالی انه بشکدا قران کریم لقول رسول کریم لمن ته پاره دا چا چې خوږی سازونه ايستقيم نم ما ايستقيم نه دی ودريږي ايستقيم برابر چا چې خوږی من کوم سازونه نو ايستقيم برابر دي شي دین د پاره وایز القبور بعثرت او کلا چې قبرونو والو برا پور تکړی شي عالمت نفس ما قدمت واخرت نو پوهه بجی هر یو نو په عمل چې د ځان مخ کې لیګل په سر سره روانو دا دا اوس موږ مخ کې لیګو کنه موږ په سر سره ځان دا پریزو په دې ومنګه پوهه شو یو ځل به خامخا منګه زو که زمنګ له خدای او کبد دې یو ځل به د اختر کې پټيږي بیا به ارمان کې په دې وختونو پسې هاي هاي وما ادراک ما یوم الدین سشی بو اکتال را سد رز د قیامت ثم ما ادراک ما یوم الدین بیا سشی بو اکتال سال را چې سره رز د قیامت یوم لا تملکو نفس لنفس شیئا دا ورځ باندې واک بن لري یو نفس بل نفس نشه اند زره والامر یوم اذ لله او اختیارات با په دا ورځ کې خاص د پاره د الله د مخلوق بن چری بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ متففین متففین کې ترغیب د اعمال صالحه او تا وضاحت کوي په یو مثال سره څنګه چې دنیا کې د دنیا سيزونه به تولو بنا پناخلي کپلا به غزه ناخلې ټماټر او ګلا به تول ناخلې وانه چې ته کم رانګي او نه چې ته سیوا دن نشي دواړه تول کوي نو د دین سيزونه څنګه به تول او به نه په اخلي چې چاته سوي نو هغه اخلي او هغه کې شروع کوم په امداد نوم د الله سره چې مهربان عام دې مهربان خاص ویل للمطففین حلاکت دې د پاره دا کم تول کوونکو چې تول کې کمې کوي الذين كسان اذا اقتالوا کله چاغه تول کې عل الناس د خلقنا یستوفون پورا تول کوي تول کوي پورا وایزا اې د خلکو نسزونه اخلي پورا وایزا کالوهم کله چې پیمانه کوي خلکو ته او وزنوهم یا وزن کوي د خلکو ته یخسرون کمې کوي اخلي پنځوس کلو او ورکوي یو کم پنځوس هغه کس ته یو کم ورکوي او دا یو دی ولې کم کو دا زموږ قانون دی با زما قانون هم جاری کوي کنه زما نه پورا اخلي او مال یو کم راکې دا خو لا ښکاره به نه وای هغه چې نور بلا څنګه وجرن دا یو سي دو درې کلو زمانه په یو بوجه کې بېمانه بچي وال وایزا کالوه ما تول لکه هو اسه ملل لال مې طالبان وینې کو خیر ودا یو تول کو مولي سي ما ځخه یو خدا صدا پورته کړه بل می تول کړه تر سره وی کنه ها ایو بوره کې سلور کیلو سلونم کیلو والی ها ما دا یې دا وای دا کنه مې نه نقصان کې سه بدا هوته ته دې تباہی کې فیضا کالوم او وزنوهم یخسرون کمه کې ځان له تباہ کړ ویل للمطففین موږ نه څه نه چکول موږ به یو دوی پورې سیوا والو په کال کې کلا یقینا ډیر معنی خو یو کلا په معنی د یقینا بل غانا بلکې زنګ را اوسه علا قلوب دې پړونو باندې ما اغنا کارا مالو کانو جو دې یک سبون کوي کلا یقینا انهم بشکدای وفي ذالک او پداسه نعمتونو کې پکار دي چې شوق او سات شوق ساتون کې ومزاجه من تسنیم او اخیری ګټه غیب تسنیم چې نه نه عینن دا یو چې نه دا یشرب بیا المقربون چې مریږي با پاغه باندې هغه خلک چې نږدې کړی شي وی الله تا ان الذين اجرموا بشکا کسان چې جرم وکړو من الذين کسان پورې چې ایمان او حکم چې خندېدل او نه دی لیګلی شوی په دای باندې ساتون کې ایوم الذین النزعا کسان چې ایمان وروړ په کفارو په حقون خان دی با علی الارای کې په کرسو و ينظرون ګوري دی او بل تاهل سو وی بل کفار ما کانوا يفعلون بدل ور کولې شي کافر او تا تاکي بدل ور کې شي کافر او تا دا کارونه چې کوم کار کوي بسم الله الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت سورۃ انشقاق کی ترغیب ور کوي اصل عقیده تا چې عمل به تعالی فایده ال درکې چې ستا عقیده د توحید وي ستا عقیده صحیح وي هغه چا په سبب مونږ کې عمل صحیح کې چې دا عقیده صحیح ده لفظ نه چې بس دا او ته برابر دي نه نه چې عقیده صحیح ده هغه په خپل مونږ کا عقیده نه بغیر هغه په خپل مونږ نفس حموز خو ابو جهل هم کاو عبد شیبه هم کاو شروع کوم په امداد نوم د الله سره چې مهربان عام دی مهربان خاص اذا السماء انشقت کلا چې اسمان اوشريږي واذنت لربها وحقت او واذنت او حقاله بکیری د اسمان لربها حکم د خپل رب ته وحقت او لایق دی د اسمان سره غاړه کې خود الحکم د الله ته او لایق دی دی صدا غاړه کې هودل یا یو هل انسان و انسان انک بشکت قادهن مشقت کوونکی الی ربک الی ربک اتلون کې خپل رب ته کدهن په مشقت کول سره فملاقی نو د مخامخ کیدون کې د خپل مشقت سره انسان ته دنیا کې مشقت کوا د دین کار کوا کوا نو تب د خپل مشقت سره مخامخ شي لکه دنیا کې یو سړی انګریزي تعلیم کوي مهنت کوي کوي مشقت یې وکړ داغه نه سبا سړی د دنیا لوی یو سړی جوړ شي یا ډاکټر شي یا انجنیر شي یا زیدان شي د خلکو په نو ډاکټر لوی شي هیڅ نه دی ډاکټري زنن سبا هیڅ کې نه حسابو په خوا خلکو ها لوی لوی یا سیدان جوړ شو یا لوی افسر جوړ شو د خلکو خدمتونه کوي دا ټول پیسې چور دي سبا فاما نو دو قسمه خلق به جوړ شي سوګ دې چور بکړي شاغه تا کتاب او من نامه داغه به ميني په خپل خلاص باندې فسوف اي چې چاله یو شی ورکړي نو خلاص ورته ورغه ګوره فسوف يحاسب حساب يسيرا نظر دې حساب وکړي شاغه سره حساب آسان عربو کې څوک چاله یو شی ورکړي چې کو نه نه نه يمين يمين حج يمين يمين يمين خلاص کړ کوبه درکې کروټې درکې کتاب درکې کې ګل ار شي لا لا ګل داس باندې ورکې یمین خلاص باندې واکا راک حواله وینقلب او جبد خپل حال ته مسرور خوشاله خپل کور بنگلې ته رواني الله دې مون خوشاله بوزي دنیا لا او تخپل مقامات الله او د دنیا خو به تیر شي لګا راو کړي یار مصیبتونو سره روانه تیریږي خلک تیریږي مصیبتونو سره تیریږي واما من اوتی کتابه او د مصیبت سور اجر او ثواب تاسو وخت واورې ده واورې ده چې الله په چا د خیر اراده وکړي نو هغه لسو نه سي مصیبت او دې په صبر کوي اچا سوګ دې چور بکې شاغتا دا څه کوي د حدیثونو ګوزا کپ نه لري اچا سو چور بکې شاغتا عمل نامه دا غورا ازاري رسول خپل شانا وسوف يدعو زر دې چوالي بده سګورا لاکتونه انه بشکد کانو فی اهلی په خپل اهل کې مسرور او خوشاله انه یقینا ذل خیال دا الله الله یحورا چې چره واپس بنشي دي بلا بشک ان ربه کان به بصیرا بشک رب دو په باندې لیدونکو بلا اقسم بالشفق نه ده داسې کار څنګه چې د مونږ ګمان دي شاد کوم زو شفق واللیل اغه سرخی د ماخام شفق سرخی د ماخام لګ وختي نو د دنیا دا نمایش او زندگی ساده لګ وخت د پشان د سرخی د ماخام واللیل شاهد د شپه واغه چې دا جمع کوي د شپه والقمر شاهد د سپوږمۍ عزت تسقا کله چې کامل شي د شپه سپوږمۍ لترکبن خامخ لا بشی تاسو طبقند یو حالت نه ان طبقند بل حالت نه وما لهم نسر دی خلق لا یمنون چې د ایمان نه وروړي فیضا قرئ علیهم القرآن او کله چې لستی شي په دې باندې قرآن دین تابع کیږي لا یسجدون بل الذین کفروا بلکې کسان چې کفر کړي دي تکذیب کوي په قرآن په قیامت والله اعلم بما يوعون الله خپوی پاچ دی ساتي فبشرهم نزيد ورکدی تا بعذاب نلیم فعذاب درناک الا الذين مگر کسان چې مان ورول او عملو صالحات او عمل نیو کنيک لهم اجر غیر ممنون دی له اجر دی بلا حساب بسم الله الرحمن الرحیم سورت بروج دې سورت کې نمونه د باطل پرستو بیان او د حق پرستو حق پرست کامیاب دي باطل پرست تبادي شروع کوم په امداد د نوم د الله سره چې مهربان عام دې مهربان خاص والسما ذات البروج شاید اسمان خاوند برجونو خاوند پړاونو والیوم الموعود شاهد دا هغه چې دا غي وعده شوی دا فشاهد و مشهود شاهد دې شاهد او مشهود النار چاغه د خندقونه د اور ذات الوقود چې خاوند د بلولو از هم کلا چود علیها په جهنم په د اور باندې قعود ناس سره پاره تماشو د پاره چا پیرا د خندقونه چا چا پیرا تماشې کولې د ناکار خلکو د چا تماشې کولې د مؤمنانو د سوزولو اور لمبه وکړه دا خندق نه اور د اوچت شو او چې کم کسان چا چا پیرنا سناغه اوسېدل او چې کم خندق کې دنو ناغه بچو وګوره عجیب دی ها اورم د الله سره مخلوق دی ابراهيم عليه السلام اور تواچاو پرسوې تړلېو وما نقمو منهم او بد نو ګڼل دی منهم د مؤمنانو مگر دا اور کې ولی گزارو د دی وجنا چې د ایمان وروړي بالله فالله العزیز چې زور اور دی همیشه تایل شوی دی اغه الله چې د اختیار دې د براو د کته والله ولا کل شی ان شاء الله پاجو شری حاضر او گواه ان الذين بشکا کسان فتن المؤمنین چاغی سزا ورکلا معذب کړو سزا ورکړو مؤمنان سړي مؤمنان خزي ثم لم يتوبوا بیا توبو نه خلاف لهم عذاب جهنم وخاذا غیر فر عذاب د جهنم دی ولهم عذاب الحریق وخاذا غیر عذاب د سوزون کې ان الذين بشکا کسان چې مان وروړو عامل الصالحات او عمل وکړي او دا الله بخشش کوونکې الودود دوستانه کوونکې ذل عرش المجید خاوند عرش دې د بزرګي فعال لما یرید کوونکې دا کار شو غړي حل اتا کا پتا کی راغله تا تا حدیث الجنود خبر د لخرو فرعون چې فرعون دی و سمو او د سمودیانو بل الذین کفروا بلکا کسان چې کفر کړي دي فی تکذیب فت تکذیب کړي والله من ورائهم محیط والله چا چا پر د دین د احاطه کوونکې بل هو قران مجید فی لوح محفوظ بلکې دا قران کریم دی ثابت په لوح محفوظ کې لیکل شوی بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ طارق طارق رسته دا غدول سورتونو په دې کې حقیقت د انسان بیانې چې د سنه پیدا لري سواد قیامت کې بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په امداد د نوم د الله چې مهربان عام دی مهربان خاص والسماء والطارق شاهد د اسمان والطارق شاهد د ادشپیر ادشپیر راتلونکو ستوره والارض شاهد د زمکا ذات الصد خاوند چودې دو انه بشک دا قران کریم خامخا وینا دا واضحه دا ډیر دا غره وما هو بالهزل او نه دی دا قران ټوکی انهم بشک دی یکی دونا دی تدبیر کې تدبیر واکید الله و تدبیر وو کوم ز تدبیر فمحل الکافرین مهلت ورکا کافرانو ته هم هلوهم رویدا مهلت ورکا دیتل او دویم قران ختم شه تفسیر لفظی ترجمه اس نه ګورې یې نه کوي تفسیر سره زده کوي معنی سره زده کوي اوس ها تفسیر سره زده کوي مقصد د قران زده کوي او دویم آسان به بوزم جنت تا خو پریز بکې بل تؤثرون الحیات دنیا دنیا سره مینا مساتې شروع کوم په امداد د نوم د الله چې مهربان عام دی مهربان خاص سبح اسم ربک الاعلى پاک غنانوم در خپل چې ډیر اعلی ډیر چته اغه الله خلقا چې پیدا کړي مخلوق لرا فسوان برابر کړي مخلوق والذي اغه الله قدر چې انداز کړي مخلوق فهدا نو لار او ته خود دې بیا هدایت کړي والذي اغه الله اخرج المرعى چې دا وکړي چې دا گاونه اجعله غساء احوا ها نو زما کار قران دی قران به خص د قوم او قران به خلکو ته خیم سنقرئو کفلا تنسا زرد زبلل مقتابان قران الله و چې په چا می قران اولستو نو مناسب ندی چې هغه زما کتاب پری ګوره د باندې لسته نو لګیا یار وه د شپې موي درځم وای هز زکا چې دنیا نه لار شو ختم شو کنه بیا نه خود پاتې شو وانو یسرو کا وسان بوزو من تعالی را په طرف دا مالو چې دا غي انجام وسان دي جنت ته ورې ګورو فذکر فندر کا په قران نفعت الذکر یقینا فیدا دو ان نفعت الذکر کا فیدا اور کوي پندو کو نور کوي سيذکر زر دې پند به ورکړي هغه چاته چې یریږي د الله نه ويتجنبها الاشقا او بیا تبشی د دینا بدبخت هغه بدبخت یسل النار الكبرى دنکیږي بل لوی اور لوی تا ثم لا يموت بس دغه د کافی دی کنه پیدا نه به مرګ پای کې او نه به ژوند ژوند خو بګي ژوند خوشحالي بني قد افلح تا کی کامیاب دی او سوچ ځان پاک د شرک او د ګنا نه وذكر اسم ربه او یاد کنوم د خپل رب فصلی نو وی بل الله لرا بل توسرون الحیات الدنیا بلکې غوړه کوي ژوند د دنیا لرا والآخرت خیر و ابقا آخرت غوړه دی او ابقا و همیشه فذکر پندور کوا پیغمبر انما انت مذکر یقینا ته پندور کوونکې لست علیہم بمسیطر نه ته په دې باندې اقرا کوونکې بمسیطر نه په دې باندې زور کوونکې چې په زور په خبرو منی او داسې ماران دي تنوین حدیث کې راځي چې یو ټکې درکړل یو ټکو نو او یا غضب دې په کته د پزمکه نه باسي دور سترګې دي دور داسې کټ کټ غاښونه دي چې ټک ورکی او نو ته یو خدای خسې وو ته ګوري او ټک بدر کوي سبا نشي داسې زهر او کداغي معمولی زهر معمولی زهر دنیا کې راخکاره شو نو په مخ د زمکه به شین بوټه پاتې نشي دومره دا کار زهر دی ها او هغه به تا کې زهر دنه کوي الله دې موږ وسنګ دا عذابونه نه وی عذابونه وی بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ الفجر فجر کې ترغیب په تبلیغ ترغیب اعمال صالحه ہوتا چوغورا ستانا وختونه اسی به زلال خلکو پکې ترجمه وکړي خلکو پکې احادیث ذکر خلکو ته جدونو منځونه وکړه صحابس لاله شروع کوم په امداد نوم د الله چې مهربان عام نه مهربان خاص والفجر وليال عشر شاهد دې سبا هر سبا یا سبا دلوی اختر وليال عشر شاهد دې هغه لشپې د رمضان او شفع والوتر شاهد دې شفعا تاک مخلوقات جفت والوتر او تاک مخلوقات والليل شاهد د شپه اذا ذکر چې پشاشي د شپه هل فی ذالک چاغې توګلکانو لرا بلواف وادي قرا مقام کې و فرعون نو ګوره ته فرعون تا زلوتا چې خاوند میخونو هغه کسا او تا جمع د وتد دا چې په حق ورسوي نو میخونه ټکوال یو یو میخ به په خپل خزا په هر یو بن باندې ټکوا به ایمانا خپل خزا باندې سره میخ ټکو نه بل باندې لکه چې خپل خزې له بچو له سره سزا او خپل باندې به ایمانا لکه دومره د فرعون ظلم د ټولي دنیا د ظلم سره برابر خلق نه کوي خداغه ظلم هنن سبا کم د کم کم ظلمونه خلق کوي د بچو سره الذين اكسان طغوا في البلاد چاغه سرکشي کړوا په کلو کې فاکثروا فيها الفساد زیات کاغه په دې کلو کې فساد وصب عليهم ربك نوراوال او پاغيباني فاما الانسان اور چې انسان دی اذا مبتلا کله چې امتحان کی پاغه ربه رب داغه نو فاکرمو عزت من کی غلرا ونعمو نعمتونو کی پاغه باندې فیقولون وای ای زما رب زما اکرم عزت من کمال را دا د فقری او د استهزاء پټو کوي زه عزت من نه مکنه سکه زور اورې ما بیا بیا وجا ربک او کار بشی ستاره ورف الملک او فرشتي سب سب باندې وجی ایوم ایزن او کار بشی په دا غرض باندې جهنم را بشی دغه چې دغه جهنم بخپی وجی او کار بکلی شي وجی احکار بکلی شي او مایزن فدارز بی جهنم جهنم ننم جهنم بل راضی بنو او زمون نصر پټ دی دا بخ کار شي راضیتن الله بخوشاله ایسانا ته بخوشاله د الله نه فدخلی فی عبادی دن نشا په بندګانو زما کې او دن نشا زما جنتونو ته بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ البلد سورۃ البلد کې د کلی د انسان د کلی د وانت حل بهذا البلد او ته چې حلالا ګڼل شوی دا ستاوینا په دې کلی کې پیغمبره هر ست پکې منیت ته خو تعالی پکې ها منیت نشتا یعنی ستا وینه په دې کلی کې روا ګڼل دا د بېمان او کافر ووالد وما ولد شاید دې پلار واج دې گئی پلار بچي لقد خلقنا الانسان فی کبر تاکي پیدا کړی موږ انسان په مشقت کې فک رقبتن ازادول د غلام دی فک رق ازادول او اطعام یا خوراک ورکولی پارس کې زی مسغبا چخاوند لګی دا یتیم یتیم تا ذا مقربا چخاوند خپل ولای دی او مسکین یا مسکین تا ذا مقربا چخاوند خاورو دی خاورو کې پروت دی ثم کان من الذين امنوا بیاشی ان بدوی آ کسان چې مان وروړي علیهم نار موصدا په دی باندې به ور مؤذن جوخ کړي شوی بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ الشمس سورۃ الشمس کې ترغیب او اعمال صالحه او تا عورت په خلکو چې نیکان نی او ځانا نیکان کوي شروع کوم په امداد د الله سره چې مهربان هم د مهربان خاص او شمس شاهد د نور او ضحا روحانتیا د نور والقمر شاهد د سپوږمۍ اذا تلا کلا چور پسې شي د سپوږمۍ پسې والنهار شاهد د رز اذا جلا کلا چروخانه کې دین ولرا اب شاهد د رز کلا چې جلا روخانه کې دی لرا واللیل شاهد د شپه اذا یا شا کلا چې پټ کې مخلوقات والسماء شاهد د اسمان او هغه ذات چې جوړ کړي دی اسمان لرا والارض او شاید د زمکه او ما او هغه ذات چې خورا کړی د زمکه لرا ونفس شاید د نفس او هغه الله سوا چې برابر کړی د نفس لرا فعلما نو خود دې انسان ته فجورها بدای داغه وتقوا او نیکي داغه فدمدم علیم نو په یو وا فدمدم نو واچاو په دای باندې رب د دې په سبب د ګناه دی عذاب فسواها نو برابر کړ د ټول ګناه سره یا فدمدم را را اراغه په دای باندې رب د دې را اوس په دای باندې رب د دې په سبب د ګناه د عذاب فسوا نو برابر کټول په دې ګناه کې کار یو کس کړو او درې مو صدقه بالحسنا چې په تصدیق د توحید وی شروع کوم په امداد د نوم د الله سره چې مهربان عام دې مهربان خاص ولې شاهد د شپې ځا یا شکل چې پټکی مخلوقات و نهار شاهد د رضا تجلا کله چلو خانه کی مخلوق وما خلق الذکر وغزا چې پیدا کړې دې مو ذکر ولونسا او زنانا ان سایکم د شتا بشک عمل ساسره مقبول او مختلف د شتا مختلف اتقاب نیکوکار هغه نیکوکار یو تی چې ورکی ماله مال خپل مال ورکی د الله د رضا د پاره ایت زکا چې ځان پاکي په دې مال د سنا د ګندو کارونو نه په مال انسان صفاکی ها ومال احد عنده او نشته د پاره د یو تن په نزد د باندې من نعمتن سنمت تو زجباغي بدل ورکی شي موسی علیہ السلام آدم علیہ السلام نے موسی علیہ السلام هاذ البلد الامین مراد جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد ده چا اول العزم انبیاء واغی دنیا کې سکړی دي نو کار وکاو درګه په میدان شروع کوم په امداد نوم د الله سره چې مهربان عام نه مهربان خاص او تینی شاهد دې انذر والزیتون شاید د خونو وتور سینی ان انذر ټول د فیدې تم ټول د فیدې فیدې یا خونه ډیر مودا زر کال پورې ولاړې خرابېږي نه نستخپل نوم د ځان نه روسو ډېر زمانه پورې پرېدا چې ستا خلق تذکری او یاد ساتي تور زیتو تور سینین تو ګورا هغه غر دې چې دا غزینا وه شي ونه هغه اوسم تړو تازه هغه بلد امین ته وګورا چې نو می یادېږي په لکونو کړونو له خلک ځان نه سي یاتین شاهد دې هغه زید وحید ابراهیم علی السلام چې شام دې الته انزران ډیر کیږي وزیتون شاهد دې هغه زید پیدائش د حضرت عیسی علی السلام چلتا سو کنو خلق له سوې خلق له دا قران وا درجه نه وې لکه قران نه کتابونه نه وانا اول الله ما ته حکم په قران کړي اقرا اولو لا بسم ربک الذی خلق پیمداد نوم درفستا هغه رب چې پیدا کړي د مخلوق نو خلق الانسان من علق پیدا کړي انسان د ویني لکینا د ویني جمع شوینا بسم الله الرحمن الرحیم ان انزلنا سوره قدر قدر کې صرف عظمت د قران کریم دی شروع کوم په امداد نوم د الله سره چې مهربان عام دی مهربان خاص ما را لګلې د قران لرا فی ليله القدر په شپه د قدر کې دا څه کله تنزل الملائکه تو چې راځي ملائکه او روح جبريل امين فيها په دې شپه کې به اذن ربهم په حکم در خپل من کل امرن د ارکان نه سلام سلامتی او په دې شپه کې حتا دا شپه چې دا مطلع الفجر سبا د خطلو پورې ده بسم الله الرحمن الرحیم سوره بینه بینه کې امتنان احسان په مخلوقات ذکر کوي په راتلو د پیغمبر او د قران باندې شروع کوم په امداد نوم د الله سره چې مهربان عام دې مهربان خاص لم یکن الذین ندی نشرنو کافران د اهل کتابنا او د مشرکینونا منفقینا جدا کیدونکې ته حق او د باطلنا حتا تر دې تاتيهم البینا چرال دیت بینا منفقی باجوی صفت د پیغمبر صفه خود پیغمبر هغه کاو نو کفار او مشرکین علی کتاب جدا کی دنکی د حق او د باطل نه د شرک نه نو جدا کېدل تر دې چراغ دیت بینا مگر پس دا غنا چې راغې د څه بینه وما امروا الا ليعبدوا الله او حکم نو شوې د ته مگر دې د پاره چې دې بابت دې کې دا الله چې خالص کوونکی وي الله ته د دې ان حنفاء کلک په توحید بولاړي ويقيم الصلاه او پابندي وکړي د مانزه او کوي زکات در وزالک دین القیم دا دین مضبوط ومن يعمل مثقال ذره شرا يره اچا چې عمل کو په اندازې د ذره بدن او بوینه ویلرا بسم الله الرحمن الرحیم سوره عادیات سورت عادیات کی تیقظ انسان تور کوي په یو مثال سره چاغه اصدق خپل مالک تابعدار دی چې لغوند چنا واخی ورکړي دي ټول راز دغه په تابعداري کې منډوي ها وورو چتیږي د خپل مالک خوشاله لو پاره د خپل خپل سو باسي وورو باسي تا د بدن اور کله او کچ الله خوشاله کې فالمغیرات صبحا شاید دی هغه سنا لټ کونکي په دشمن په وخت د سبا کې د سبا په وخت کې دیا سه تیزی سره رواني چې ګرد غبار نه پورته کیږي او دا د سار په ټیم کې ګرد غبار پورته کوي واما من خفت موازینه هر هغه څوک چې سپکې شي تل د نه کو دا غنو فامه هاویا مو امو زید هغه بسې فامه زید هغه به هاویا هاوی څه شي په دې اوس نه پويږي بس باندې څنګه پويږي وما ادراک په دې اوس دې کار نه کوي دا ملیا وما ادراک ما هيا سشي پوک تعالی له سره ما هيا نار حامیا دا گرم اور دے پوشه حاویه سره گرم اور دے گرم اور دے الله دې موږ بچ کی دا غینا بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ التکاثر تکاثر کې د دنیا نه مینه لره کوي او توجه پیدا کوي کم طرف ته کور طرف ته کم طرف ته ګور اخر طرف ته کور نه طالبان تنگ شي کور ته بیمار ولکه ته بیمارې کې ته کور کې جوړ شي نوا نه د ګور د فار تیارې کوم توجه پیدا کړي اخر طرف ته او دنیا نه مینه غوسي شروع کوم په امداد نوم د الله سره چې مهربان عام دې مهربان خاص بیا به تاسو کړی شي تاسو نه په دا ورځ د قیامت کې د صفه بارکه د نعمتونو په باره کې او لوی نعمت هغه په نعمتونو کې کم نعمتو کم نعمتو وي انعام کم نعمتو الله کتاب الله کتاب په باره کې بدنه ته پوښتنه یا لوی نعمت یخی بوی دا نعمتو بتپوس کی بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ العصر عصر کې د انسان د کامیابی سلور خوینه بیانې یو سره ایمان دیم ختم وزیر دویم عمل صالح دی او دریم بیان د حق دی او سلورم صبر دې شروع کوم په امداد د نوم د الله سره چې مهربان عام دې مهربان خاص ول عصر شاید د زمانہ اے وخت خوب مکوا ول عصر شاید دې وخت مازیګر څنګه چې مازیګر وخت ډېر زر تیریږي نو تاسو دا زمانہ په دنیا کې زر تیر شي ان الانسان یا شاید د زمانہ په دې خبره ان الانسان لفی خسر چې بشک انسان دې خامخا پسکه په تاوان کې څنګه چې وخت ما زګر زر تیریږي او وارو کا دا حکم دا به حکم لا وخوګد دې او په دې کې په نور ډوب شي د وارو کا دنیا کې به دا حکم دا حکم لا ډیر عمر دې په دې کې په مرګ راځي سره نیمګړی پاتې شي ازیت نه داج ها لفی حسن الا الذين مگر تاوان کې نه دیا کسانا منو او چې مان وروړي او عمل الصالحات او عمل نیو کړنیک وتواصوا بالحق او بیان یو کو او بیان یو کو یو بل تا د قران حق توحید حق قران یو ځکه د موږ ویلو کله سورتي مؤمنون کې وان اکثرکم للحق که نارینه یې او که زنانه یې که ماشومان یې که بوډاګان یې زما دا درس ترجمه سو کوری دا خپل زده کوي او دا به نورو خلکو ته رسوي په دې بیان یو بل ته کوي موږ به ژوند یو یا بمړ یو خدا زده کوي او دا نورو ته کوي په دې وصیت کوي یو بل ته بیان کوي وتواصو بالصبر او بیان کوي یو بل ته د کلکېدو چې کلک به یو صبر وکو ولنصبرن علی ما از تمونا خامخا موږ به صبر کو بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په امداد نوم د الله سره چې مهربان عام دې مهربان خاص سورته همز سورته همز کې نخا د باطل پرستو بیانې نخا د باطل پرستو دا چې مال به جمع کوي او پنه کانو خلکو به الزامات لګي هغه به بدنامي یا ویل جهنم کې یو کند دا کند ته بزي ویل هلاکت دی لکل هو مزتن د پاره د هر یو عیب لګونګي مخامخ لو مزا عیب لګونګي پشیشا مخامخ ملنه نه د مخامخ ناراضي خو پشیشا په الزام پتا لګی یا هغه چې ډېر زړه اور دی بېمانه کله کله مخه مخ مراشي او الزام او لګي الله وې دوال لد هلاکت وی دوال د هلاک شي کما خا مخ لګي او کو په شیشه الزام لګي په شپې لري کړ یا هلاکت د پاره د هر یو عیب لګونګي پستر ګو باندې او لمزه اشاره کوونګي اشاره وکي یا سترګې بوي الذي دا هغه کس ته دا کم کس چې دا عیبونه بلټي جمع مالا وعدده چې جمع کو مال لرا وعدده او شمیره کړي مال لرا مال جمع کو او مال شمیر کو وشمار عدده باب تفعیل بیا بیا شمیر دی لرا یحسب خیال کوي دې انما له اخلده چې بشک مال د تبا همیشه کې دلرا خیال دا دی چې دا مال جمع کوم مال همیشه کې ما ګاډي دی او پلین کوټي دی او موټر دی او مزي به بداسه کوما نه نه کلا چر دا سندا مال لرا نشي همیشه کوله لا ينبذنا في الحطمه شخون وای څنګه چا غشخون په واقعیا غیا زره زره نو داسې مې الله وی زره زره کړه پوښې کنه بسم الله الرحمن الرحیم سوره قریش قریش کې بل نه خدا چې دین ته ووزګار نه دنیا د پاره بمنډه وي یره وې زمونږه کنه دا چلې دا منډه به وي نه د دنیا د پاره به منډه وي سفر به کوي د امریکا او د انګلند د برتانی د سودان او د عربو او د دوبۍ سفر بکې خو کو خوا کې او ته د قران درس کېږي هغه ته بوزګار نه هغه درس خو پرې دا چې ختم ته به ګنټه موزګار نه او د دنیا د پاره به مخې سره سفر کوي شروع کوم په امداد د نوم د الله سره چې مهربان هم دی مهربان خاص او بچکړي دی لرا د یرینا هغه رب چې دی د ام امن په لار روان کړیو الله وی زبانه مور کم خو زما دین عبادت قبول کا زبد الله امن درکم خو قران زده کا او دا بیان کا امنم زما دې او خوراکم زما دې بیا رزق پسمنډه مو الله وی زبل رزق در حکم پچې د نبی ام شلو پیځي نو په قرآن په بیان ستانه سزي دا موږ دا چې غيو والي او والي او موږ په څه پیسې لاله بسم الله الرحمن الرحیم سورته کوثر کوثر کې بل نه خدا حق پرستو دونه چې عبادت کوه الله وي زما ک عبادت د بدن دی او ک عبادت د مال له نو زب تاسو را دوه احسان او کوم یو علم د قران بد نصیب کما او دویم سا دشمن به تبا کما ما غنا عنه ماله لره نکو دا غنه مال داغه هغه چاغه غټلې و ما واغه مال کسبا چې پا ما لره نکو دا غنه مال داغه چې دا غنه پاتې شوی او د مشرانو نه او هغه مال کسبا چې د غټلې او په خپل لاسو دواړو مالونو هغه له فایده ورنکړه یا لره نکو دا غنه مال داغه او ما هغه بچو کسبا چاغه کسب کړو دا پټو د کجورو دا کاری دنیا کې کا الله او مصدا کار اخرت کې کوي بسم الله الرحمن الرحیم سوره اخلاص کې نخا هغه اصل مسله د توحید چې پاغي بایکاټ راغلو شروع کوم په امداد د نوم د الله سره چې مهربان عام دې مهربان خاص وایا پیغمبر قل هو الله احد ولوا د الله دې یک یو دا څنګه شو چې دا مسله د ذهن تراله د توحید دا محفوظ ځان سره وساته بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په امداد نوم د الله سره چې مهربان عام دی مهربان خاص وایا پیغمبر اعوذ برب الفلق زپنا والم پر رب دشلونګي پکو کوونکو نا دا سحر کا او فل عقد پس کې پاغه غټو کې تار کې یو لس غټه ور کړې وي او په هر یو غټه کې په پیغمبر سره کړو سحر کړو دا یو لس آیاتونه رال یو آیات بلوسته شو نو یو غټه په پرانسته شو دا درې صورتونه اخر کې سهار او ماخام وای الله ابتا د ارمزر سیز نه د سحر نه الله تا بچ کړي ومن شر حاسد اذا حسد ز پنا عالم د شر د حسد کوونکی نه اذا حسد کله چې حسد کار کی اځه وی دوا کو بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په امداد نوم د الله سره چې مهربان عام دې مهربان خاص پټ راغی زمونږ زړه خراب کو وسوسه ته واچولې یا الخناس چاغه رست کیدون کړي په وخت ذکر کې چې کله قران بیانېږي ذکر کېږي نو شیطان رست کیږي اے ته شیطان خلطم د انسان پزله باندې داسې پروت دی دا د انسان زړه دی او دا د شیطان خلطم دی مسته نپریدي قران ته نپریدي ذکر ته نپریدي او چې کله انسان ذکر کوي تلاوت کوي د دین کار کوي نو شیطان خړتم داسې دی د ګوري چې کله دې بي دین کیږي بي ذکر کیږي نو زر په خپل خړتم دی موسته شوق نه راځي بیا قران ته شوق نه راځي بیا ځکه چې شیطان کلک خړتم دا غ پزله باندې لګولې الله دې زمونږ زړونه د شیطان د خړتم نخلاص کی پته هم لګي موږ ته کنه پټ دی بې ایمانه زمنګ پزلونو باندې خپل خل تم خخ کړي دي او چې کله بان کیږي ذکر کیږي تلاوت کیږي منځونه کیږي نو دا بې ایمانه ورستو کیږي دا سه خلتم ورستو او چې کله منګا د بی دنې په لارزو نظر خلتم دا سګ دي اور مضبوطی چې ګور الله نشه قران ته مونږ ګور او نه کې پاله سه کې سات اصل به ایمان دی الخنا چرستو کیدون کړي په وخت ذکر کې الذي اغه شیطان یو وسوسو چ وسوسه یچی فی صدور الناس پسینو د خلکو کې اے د خلکو پسینو کې بې ایمان وسوسه یچی سلب الکه پاسه کا منځو کا سکه منځ کې اوس بیا پاسه کو خوب وکړه باران وریږي یخ یخنه مزیدار خشتا خوب وکا اوس هغه لګیا دی کار کې دنه کته ډیرم پاسه نو هغه لګیا دی کار پکې کې خلته می خخ کړي او چې کله نور اوخیږي لکه حدیث کې راځي دا واوري سار چې بام ګوشي نو شیطان براشي د انسان غوګونه بټپي لکه څنګه چې ماشوم غوګونه خپل مور ټپي نو ماشوم ود شي آرام ملاو شي نو په دا وخت د کمبل خرا تیز کی ځکه شیطان دا غوګونه ټپي وګوره پان سیګي ډیره یخه یخنی دا پان سیګ ډیره مزیدار رزو ډیره مزیدار شپه دا او ډیر مزه کړی دا وګوره منګه درځم خوب نکو د شپې خوب تن پریری شدا شیطان وسوسه چي پوه خې ټپي ټپي ټپي ته پاسه کا هغه خه مضبوط ته پاسه کا هغه مضبوطي خو حدیث کې راځي ولې قصه نه ده چې کله یو انسان کلا لور ته وخت نږدې شي نو شیطان راځي دا په غوکی میتیازي وکي په یو غوکی او په بل غوکی میتیازي وکي نو بیا پاسيږي پاسيږي یدا وځو پاسېګم نو هغه بیا نه چیس کی هغه بیا نه موس کوي آی کته او ته خبره کې لږه خبره په بد لګي د خبر استا خلاف کوي قرآن خلاف ځکه چې هغه په وګه کې چا امتیاز کړی وا امتیازنا یاد کټ کې امتیاز کړی تا او یاد په وګه کې د شیطان امتیاز کړی تعالی وګه کې امتیاز کړی دا چې اکثر که تاسو خیال کړی دا خلک په دغه وختونو کې ودی خو پیغامه او چې نور راخیږي روغ نو دا خلک بیا پاسېږي رو رو رو رو د ټول شیطان په کوټنګي امتیاز کوي کته ته خبره کې نو خبره په حساب بوج کیږي بند لګي دیو جن حدیث کې راځي چې کوم انسان د وخت پاسېږي نو طیب النفس هغه خيستا نفس والی ها ارس قران په خپل ټیم وای چې اوس کې برابر ذهني صفای او چې کلا د شیطان په امتیازو پاسيږي نو ارا نو هغه خبيث النفس حدیث کې راځي خبيث النفس هغه بد نفس والی هغه اره خبره سبب د جګړې ګرځي په نه څه خبره جنگ کوي او په نه څه خبره کنزل کوي ځکه دا په غوږ کې چا امتیاز کړی شیطان امتیاز کړی حدیث دی وره ها الذي اغه شیطان یوسوسو نو دا وقص کوي چې د وخت په پاسي ګو چې د شیطان د وسوسو نه ځان بچ کو که شیطان منګه ډېر ټپي همغو شیطانه بېمانه منګ مټپوا منګه حدیثونه اورېدلې دي یا الله مونږ ته په دې ټول ګناهونه معاف کا الله دا زمنګ سبب د معافی وګرځاو د ګناهونو یا الله زمنګ نه رسو په دنیا کې پاتې کا کمنګ یو کمنګ نه یو الله دا زمنګ سبب د صدقې جاریه وګرځوا زمنګ د پارا زمنګ د بچو اهل خانه د پارا یا الله ستاسو د پاره زمنګ د مشرانو د استادانو د پاره او خصوصا زما دنیا او دنی کې د پاره الله سبب د صدقې جاری وګرځوا ځکه هغه زما په علم باندې نیاز خوشاله هغه زما نیاو نکما سره ډېر مرسته په دې دین کې کړو الله دې قبول منور کی شیخ القران رحم الله زمنګ استاد شیخ الحدیث مولانا یار باچا صاحب نور زمونږ استادان مولانا عبدالسلام چې خدا مان مولوی صاحب باندې مشهور نور الله زمونږ ټول ګناهونه معاف کړي زمونږ استادان معاف کړي الله چې چا موږ سره د طلباء موږ سره تعاون کړي په دې کې موږ سره ناستا کړي دا تکلیف یو چت کړي چې چا موږ د سو په دې باعث ګرځي دي الله ټول دې ګناهونه معاف یا الله چې څوک دا قران زده کوي لفظي ترجمه زده کوي لګاو ډیر یا الله سبب د خلاصون دا غیم د نجات ذریعہ د جهنم نه وګرځوا او د تلو جنت ذریعہ وګرځوا یا الله په ذهنونو کې ته دا قران کریم آسان کا زده کا او شوق قران ته پیدا کړي الله کاغه ناری نزد کوي ک زنانه زده کوي ک نوجوانان زده کوي الله ته او تزده کا الله زموږ ټول ګناهونه معاف کړه الله زموږ دنیا اخر خیسته کړه الله دا بچی چې کم راغوندي د دې ځای کې ستاد دې کتاب د پاره او لا سونه او چت کړی الله د دې دنیاوی او دینی دوال علوم نصیب کا الله ته کامیاب کا خیسته خیسته علما ته جوړ کا مصنفین او محدثین او عالمان ته جوړ کا سره د حافظ صاحب سره زماده ټولو ملګرو جو سو کې وړي اللهم ان الله الله زموږ ټول مسائل مو آسان کړه الله زموږ دنیا آخرت خیسه کړه زموږ په حق کاروبارونو کې زموږ په علم کې زموږ په مال کې زموږ په اولاد کې ټول کې الله موږ خیر او برکت واچوا او اصلح لي في ذريتي واصلح لي في الله زموږ دا بچي که روحاني دی او که جسماني سره اصلاح وکاته تیندار ربنا تقبل منا انکم تاسو تر خاص ته چې دا په سي طریقه باندې زده کوي او دا ان شاء الله نور خلکو ته ورسوي په سي طریقه باندې ټیک دا زمانه به خطایا ډیر شي کله کله ما ځکه تیزیم کړی دا پتن لګي انسان مجبورې نو د خطای نسبت ماته کوي او هغه خطای صحیح کوي الله دې موږ له پدې د عمل کولو توفیق نصیب کړي واخر دعوانا ان شاء الله ها کوشش نور هم کوئ د ترجمې د صحیح.